چې دي نو دغه ته کلمه ویل کیږي نو تاسو بیا ولې د کلمې د اوه شروط راخص کړي دي نو خو هر آیات هر صحیح حدیث دی د کلمې شرط سي نو دا د دوی خبره پر خپل ځای باندې صحیح ده خو زموږ له طرفه و دوی ته جواب دغه ده چې دغه کم ټول آیاتونه او دغه ټول صحیح حدیثونه په دغه اوه شانو کې مشتمل دي نو دا کلمه رااله نو دا اوه شیان بیا پر دا ټولو کلمه رااله پر دا اوه شیانو سم مشتمل سو دا اوه شیان بیا پر دا ټولو آیاتو او حدیثو باندې مشتمل سول نو بس کلمه فره سوله د دوی جواب دا ده او نن چې کوم موږ سبق وایو هغه د تاغوت سبق وایو په هغوی کښې اول تعریف تاغوت تعریف د تاغوت تاغوت چاته ویل کیږي کله ما عبد من دون الله هر هغه چاته ویل کیږي چې عبادت کول کیږي بیل الله وهو دی چې راز په خوشاله وي په خوشحالۍ کښې دې ټکي ته اشاره ده که د چا عبادت کول سوی وي او دی په خوشحاله نه وي دا سړی په تاغوت کښې نه ده داخل لکه د عیسی علیه السلام عبادت کول سوی ده عیسایان یې کوي او د دغه د حضرت علی رضی الله عنه عبادت کړل کیږي لکه دا شیګان چې کوي خو دوی په خوشاله نه دي دا کسان په تاغوت کښې نه دي داخل بل هغه ژوندي خلک چې کوم دي هغه د دوی په مخ کښې چې د الله نه نافرمانۍ کیږي او دوی علم الغیب بلل کیږي او لکه دا څنګه دربارونه چې خلاص کړي دي یا دغه رنګه هغه ملایان چې د دوی خبره د الله د خبرې په مقابل کې ورخستل کیږي او دی ویني او دی په راضي وي نو دغه کسان چې دي دغه په تاغوت کښې داخل دي اوس رؤوس تاغوت خمستون مشران د تاغوت چې دي هغه پنځه دي الاول اول چې د الشیطان شیطان ده مشر یې شیطان ده قال الله تعالی الله پاک ویل د الم اعهد الیکم ما وعده نه ده اخستې له تاسو څخه یا بني آدم ای زامنو د آدم علیه الصلاة والسلام الله تعبدو الشیطان چې تاسو به عبادت د شیطان نه کوئ انه بېشکه دا شیطان چې د لکم ستاسو دپاره عدو دښمن د مبین ښکاره دا یو قسم دا یو مشر د طاغوت سو والثاني دوم مشر سي د من هغه څوک د احل سي حلالوي ما هغه څه حرم الله سي الله حرام کړي وي وحرم یا حراموي ما هغه څه احل الله سي الله رب العالمین حلال کړي وي لکه دا کار په يهود او نصاراو کښې وای دوی به د یو شي په حلالوالي او حراموالي کښې د خپلو ملایانو او خپلو پیرانو په خبرو پسې تلو او د الله خبره به یې پرېښوده او دغه رنګه پر ډلو ډلو سره تقسیم سول، نو الله جل جلاله د دوی په حق کښې دغه آیاتونه نازل کړو او دوی ته یې مشرکان ووئیل، نو الله رب العالمین ووئیل، اتخذو، دغه یهود و نصارا چې وو دغو نیولي وو، احبارهم، ملایان خپل، و رهبانهم، پیران خپل، اربابا، الله ګان، من دون الله، بېل الله. یو وخت کښې عدی رضی الله عنه سلمخه یې ودی او بیا مسلمان سو و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلی و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل ویل یا رسول الله الله رب العالمین چې ای رسول د الله الله رب العالمین موږ ته ولې دغه وویل مشرکان موږ خو د خپلو فیرانو او د خپلو ملایانو عبادت نه ده کړی نو د الله رسول ورته وویل چې ستاسو ملایانو به یو یو حلال کار کار حرام کړي حرام کار به یې حلال کړي تاسو یې تابعداري کوله تاسو یې خبر منله دوی ورته ویل هوکه یعنې هلته به دوی د الله قول ته نه کتل د خپلو پیرانو او ملایانو قول ته به یې کتل نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وویل چې الله رب العالمین په دغه وجه باندې تاسو ته مشرکان وویل آیاتونه پرې شو او د ملایانو په خولو پسې تلاس او دویم الله رب العالمین ان الذين بشک هغه کسان فرقو چې دی تفرقه تفرقه کړی د ټوکړې ټوکړې کړی ده دین هم دین خپل وکانو سوي دي دی شیعا ډلې ډلې لست منهم فی شیئن ای پیغمبره ته له دوی څخه نه یې په شي کې یعنې ای پیغمبره ته له دوی بیزاره او دوی له تا بیزاره دي ته پر صحیح لار باندې روان یې چې د قرآن او د حدیث یوه لار ده صحیح برابره لار ده صراط المستقیم ده او دوی پر کږو کږو لارو باندې روان دي انما بېشک امرهم کار د دوی چې الی الله او الله لره ده ثم ورسته له هغه ينبئهم خبر به کم دوی بما په هغه څه کانو چې و دوی يفعلون چې دوی به فعل کاوه الله وایي اوس خو د ته سر نه خلاصوي ته هر څه ورته وایي چې په قرآن کښې دی راغلي دي په حدیث دغه وایي دوی کږې لارې اخیستې دي هېڅ سر نه خلاصوي نو بیا به راس بیا به زه خبر کمه بیا به دوی ته د خپل انجام پته ولګېږي چې دوی په څه کښې را روان ول او او دغه رنګه دا زموږ او ستاسو په دور کښې د دغه امت یوې ډلې هم د یهودو او نصاراو کار شروع کړی ده لکه دغه د الله رب العالمین نافرمانی اوس په د مقلدینو او مذهبو والا کښې روانه ده کله چې دوی ته د یو شي پر حراموالي یا حلالوالي آیات یا صحیح حدیث پیش سي نو دوی وايي زموږ ملايانو داسې نه دي وئيلي يا دا زموږ په مذهب کښې نشته يا پر هر چا د خپل مذهب تعبيداري واجبه ده لکه سږ کال موږ يو خوا ته تللي يو يو علاقې ته ولاړو نو په علاقه کښې ما دا ډېر کوشش کاوه چې زه دا خپل لمونځ په پټه طریقه باندې وکم ځکه چې هلته دغه ټول دا بدعتیان خلک وو خو د هغه باوجود بیا یو سپین ږیري ملا ولیدم نو ملا چې ولیدم بیا ما چې کله لمونځ وکړي راته ویې ویل چې دا اوس تا څنګه لمونځ وکړي دا لاس دې ولې دلته لوړ نیولي ول نو ما یو چال ورسره وکړي سړی راسه د دوی چال ورسره وکوه ما ویل ولې خو تاسو وایاست چې څلور سره مذهبونه حق دي یعنې ځان مې داسې ورته تېر کړي ګواکې زه د امام شافعي صاحب مذهبي یم ده ته مې ځان دغسې تېر کړي دی وایی هو دا خبره خو دی صحیح ده څلور مذهبونه خو حق دی خو په افغانستان کی به یوازی د امام صاحب مذهب چلیږی نور مذهبونه به نه چلیږی ما په زړه کی وویل سړایه ته خو لا د امام صاحب په مذهب کی یې زه دی باغ نه وینم تی موری راښیه زه له ساری مذهبونه درسره منم نه او ته وا د امام صاحب مذهب به چلیږی. او دویم کار د یهود او نصارا و دوی په خپلو ځانو کښې دا عملي کړی ده لکه یهود او نصارا چې پر ډلو ویشل سوي وو دوی هم پر ډلو ویشل سوي دي اول یې څلور امامان معلوم کړي دي او بیا یې څلور مذهب جوړ کړي دي او بیا په دا څلورو مذهبو کښې دننه په هر مذهب کښې څو څو ډلې دي قادریان حنفیان او د هغه رنګه دا نور مذهبونه راواخله دغه ډلې پکښې دي نو اوس د دوی حکم دا د دوی مشرکان دي او قتال ورسره فرض ده تر هغه پورې چې دین ټول الله له رسي او د دوی د شرک د دوی د شرک دوه آیاتونه خو یې دغه دلیل دي دا کم چې مې درته وویل چې یو اتخذوا احبارهم او دویم ان الذين فرقوا دینهم وو او بل دا ده صحابه کرام رضی الله عنهم به د نبی علیه الصلاة والسلام د پیل او د خبرې په مقابل کې د ابوبکر رضی الله عنه او عمر رضی الله عنه خبره هم ردوله لکه په صحیح بخاری کې له عبدالله بن عباس رضی الله عنه قول ده یوشکو زه بیریږم ان لدی تنزل علیکم حجاره من السماء چې را وبه وریږي پر تاسې باندې ډبرې له اسمانه اقول زه وایم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم زه وایم نبی علیه السلام دوی ویل دي وتقولون تاسې ویل قال ابو بکر و عمر ابو بکر او عمر داسې ویل دي زه و تاسو ته د نبی علیه الصلاه والسلام حدیث بیانوم بیانوم اور تاسو د ابو بکر و عمر رضی الله عنهما خبرې کوئ نو زه وېرېږم چې له دې چې پر تاسو به له اسمانه ډبرې راوورېږي عبدالله ابن عمر او عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما د حج تمتع جائز ګڼلو او ابوبکر صدیق او عمر رضی الله عنه به یې قائل نه ول نو یو سړی چې دا حال ولیدی نو له عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه څخه یې پوښتنه وکړه چې ابوبکر او عمر رضی الله تعالی عنهما د اج تمتع قائل نه ول او ته یې قائل یې نو عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه ورته وویل چې زموږ لپاره د ابوبکر صدیق رضی الله عنه او عمر رضی الله تعالی عنهما طرز عمل حجت نه ده بلکې د نبی علیه السلام قول حجت ده نو زه د نبی علیه الصلاة والسلام خبره کوم ته د ابوبکر او عمر رضی الله تعالی عنهما خبره کوې که چیرې ستا دا طریقه وي نو زه ویریږم چې دی نه وي چې پر تاسو له اسمانه ډبرې راووریږي او دویم عمر رضی الله عنه دغه سړي سر پرې کړ چې ځان ته یې مسلمان ام ویل او د پیغمبر په فیصله نه راضي کېدی وی عمر رضی الله عنه ته به ورسو چې هغه فیصله راوکړي نو عمر رضی الله عنه سر ځینې پرې کړ وای د رسول الله فیصله تا ته پرته د هغه فیصله درکړې ده ته بیا هم ما ته راځغلي نو زه اوس دې مقلدینو ته وایم چې مقلدینو که اوس چیرې عمر فاروق رضی الله عنه ژوندی وای او موږ ورغلی وای چې دغه وایي چې موږ ورته وایي رسول الله دی ویلي دي دی عمر داسې کړي دي او داسې ویلي دي نو له څومره بې سرونه پرې کړي وو او دریم خالد بن ولید رضی الله عنه له خپل ملګري څخه چې په تشکیل هم ورسره وتلی و سر یې ځینې پرې کوي چې هغه ول رسول الله داسې کړي دي رسول الله داسې ویلي دي ابو بکر صدیق رضی الله عنه وویل چې زه دغه ومدغه عمر فاروق رضی الله عنه وویل چې زه خالد بن ولید معزول کوم ولې دا سړی قتل کړی دی ابو بکر رضی الله عنه ولته ودرېږه دی چې کله رالی خالد بن ولید نو ابو بکر رضی الله عنه پوښتنه ځینې وکړ چې دا سړی تا ولې قتل کړی نو ده ورته وویل چې ده ول رسول الله داسې کړي دي رسول الله داسې ویلي دي نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه وویل ډېر ښه کار دې کړی دی عمر عمر فاروق دې بیا وویل چې پرېږده دا د الله توره ده ښه په پوهېږي چې په کفارو کې چلیږي او بل د هره ډله چې ده د دې ډلې د مشرانو دپاره عبادت کول کیږي نو هره ډله پر خپله رایه تقسیم سوې ده نو دا بې قتاله نه سره یو ځای کیږي او الله رب العالمین ویلي دي چې قاتلوهم قتل کدي حتی لا تکون فتنه تر څو چې شرک پاتې نسی ويكون الدين كله لله چې دین ټول یو الله لره سي او په خپل خو مې دا عقیده ده الله رب العالمین دی زموږ ټول ملګرو ته دا عقیده ورکړي او ټول مؤمنانو مسلمانانو ته دی الله رب العالمین دا عقیده ورکړي قرآن او حدیث منم او فاته سو دا کوم مذهبونه سي دی جوړ کړی دي اوس خو بلا څلور عذابونه جوړ کړی یي سی یو کروڑ مذهبونه جوړ کی هم نه ور سره منم دویم اجتهادي مسلې منم چې صحیح له قرآن او حدیث څخه راخستل شوی وي بیا که د هر عالم وي او پاته سو دا کوم تاسو څلور امامان معلوم کړي دي او په خپلو ګمانو پسي روان یاست نو اوس خو په څلورو مړو عالمانو پسي روان یاست چي یو کروړي وي او ژوندي هم وي پر دغه طریقه لکه کم تاسو چي روان یاست نې در سره منم او دریم هغه کتاب منم چې له آیاتو او صحیح حدیثو څخه جوړ سوی وي پاتې څو دانورې په تاوا وي اوس خو بلا په شمیر یو څو وي چې په کروړونه وینې در سره منم نو داسې وو دا دریم دویم قسم د تاغوت وای و ثالث دریم قسم د تاغوت چې د من هغه څوک د دعاسې بلنه ورکوي له عبادتي و خپل عبادت ته سواء برابر خبر د يعبدو کې عبادت وکول سي او لا يعبدو کې عبادت نه وکول سي قال اګین د پر روان وخت کې کده د عبادت وکول سي که نه وکول سي خدای په تاغوت کې داخل ده قال الله تعالی لا پاک ویل دي ومن یقول منهم ارچا کوویل لدی څخه لدی خلکو څخه انی زسیم اله اله یما من دونه بیل الله په ذالک دغه خبره یې نجزي کافي ده ده لره جهنم د جهنم دپاره چې څوک د اهلویت دعوه کوي لوی الله ده د الله د رضا دپاره بارڅه کیږي په دې کښې دا اوس ځانو ته چې پیران وایي او دا طریقې یې هم جوړې کړې دي نقشبندیه چشتیه قادریه سروردیه او دا مریدان او دغه رنګه نور کومه کوونکي دا ټول په دغه قسم تاغوت کښې داخل دي دا ټول واجب القتل دي ځکه چې ځکه چې د چې دا کم دربار جوړ کړی ده او په سلګونو خلک په پسې دي او د ته عاجزي کوي او د ده په نامه پسونه حلالېږي او د او علم الغیب بلل کیږي او د ده د ده له سوپشي ورمچ کیږي نو دا یو قسم دعوه د هلویت اهلویت ده دعوه د اهلویت دا نه معنا چې سړی ولاړ وي او راسي زم الله یم او په خوله باندې وایي بلکې دغه دعوه د اهلویت ده دا داسې کوم کار را ایستلی دی سټارټ کړی ده یو صحابي ووایي یو کس د شا له خوا په پسې وایي ده وایي هغه کس تر لاس ونیوی داسې یې رامخته کوي وایي ما ما په لوی کې راوله ما, ما, ما ځان په ضلالت کې اچوه صحابي یو کس له شا نه پسې پرېږدي په دې پسې په سلګونو خلک په له شا پسې په زرګونو دا دونه خلک دې په ځان والي پسې کړي دي که د الله دوست خو به یې کونج کې کښېنه بل خپل الله سره په رابطه کې سه دا دومره مخلوق دې ولې په ځان پسې کړی ده نو که هر ځای ملګري هر ځای چې مخلصین مجاهدین ملګري دي ټوله ته زموږ ته دا خبره ده که هر ځای هر مؤمن مسلمان وي چې دا رنګه دربارونه د دغه تواغیتو که در نږدې وي نو په دې کې ښې ښې خوندورې چودنې وکړي چی دغه فتنه او شرک ختم سی دین ټول د یو الله رب العالمین د پاره سی او دریم ورابع څلرم قسم د طاغوت سی ده من هغه څوک د یدع الغیب سی دعوا وکي د غیب قال الله تعالی لا پاک ویل دي قل ورته وایه ای پیغمبره لا یعلمونه پیږي من هغه څوک په سماوات کې په اسمانو کې دي والارض او که په مځکه کې دي الغیب په غیب باندې الا الله بل یو الله نو د غیبو دعوه څوک وکړي دا خو کافر ده او کم څوک چې د ده په خبره باندې باور کوي دغه هم کافر ده والخامس پنځم قسم د طاغوت چې ده من هغه څوک ته یتحاکمو چې فیصلې وروړل کېږي الیه و ده ته فیصلې وروړل کېږي من دون الله بېل الله قال الله تعالی الله پاک ویل دی الم تر آیا ته نه ګورې ای پیغمبره الی الذین وغه کسانو ته یزعمون چې دوی ګمان کوي انهم بېشک دوی وایي موږ چې یو آمنو موږ ایمان راوړی ده بما پر هغه قرآن انزل چې نازل کړل سوی دی الیک و تا ته وما هو پر هغه قرآن باندې انزل چې نازل کړل سوی دی من قبل وما او پر هغه کتابو باندې ایمان راوړی ده چې هغه نازل کړل سوی دی من قبل کله مخه تر تا خو د هغه باوجود یریدون دوی اراده لري ان د دې یتحاکمو چې دوی فیصلې یوسي الی الطاغوت و طاغوت ته چې هغه کعب بن اشرف وایي وقد امروا په تحقیق سره امر کول سوی د ان یکفروا به چې دوی به کفر په دا طاغوت باندې کوي خو دوی فیصلې وروړي نو ای پیغمبره دا دوی مؤمنان نه خو په خپلو ګمانو ځان مؤمنان بولي یزعمون انهم آمنوا د ګمانو مؤمنان دي نو په ګمان سړی نه سي مؤمن کېدای په دغه کښې د جم... په دغه تاغوت کښې د جمهوریت قانون والا ټول داخل دي بیا که جوړونکی ده یا حفاظت کوونکی ده یا مشوره ورکوونکی ده دا ټول واجب القتل دي او دغه رنګه جرګه جوړونکی او دغه رنګه د خپلو فیصلو لپاره درېمان ټاکونکی او هغه څوک هم پکښې داخل ده چې د ملایانو هغه خبرې وراخلي چې هغه له قرآن او حدیثه نه وي راخستلې شوې لکه دا اوس ملایان چې وایي په پلانکي فتاوا کښې داسې راغلي دي او په پلانکي کتاب کښې داسې راغلي دي او بیا ودې ته نه ګوري چې دا مسله چې دا په پلانکي فتاوا یا په دا پلانکي کتاب کې لیکلې ده دا له قرآن او حدیث څخه راخستله شوې ده او که هسې یو چا له ځانه پکښې لیکلې ده بیا ودی ته نه ګوري نو دغه ټول په دغه تاغوت کښې داخل دي لکه سږ کال موږ یوې علاقې ته ولاړو په هغه علاقه کې داسې مشران را ولاړ سوي وو داسې ټاکنه یې کړې وه د دوی په مشوره باندې چې که په دغه علاقه کې یو چا غلا وکړه هغه به دومره روپۍ راوړي یو به ټوپک راوړي او که چا بدي وکړله نو هغه به که به چا بدي کړې وله د هغه دپاره یو څو ښځې ټاکلې وي چې دومره ښځې به کې ورکول کېږي او دومره به روپۍ کې ورکول کېږي نو د هر شي دپاره خپل قانون جوړ کړی نو دا ټول خلک په دې کښې داخل دي دا بالکل داسې دي دا کفار دي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون الله وایي څوک زما په قرآن فیصلې نه کوي دا کافران دي تاغوت المستجدد نه وایي تاغوت اوس څه شی ده الاول اول چې ده الدیموکراتیتو په نوې تاغوت چې اول دیموکراسي ده چې په پښتو کې موږ تاسو دیموکراسي بولو په انګریزي کې دیموکراسي بولي او په اردو کښې يې جمهوريت بولي او په عربي کښې اديموکريتي بولي معنا د خلکو له ځانه جوړ کړی قانون تعريف ديموکراتي تعريف د ديموکراسي الحاکميت للعوام وای حکم فیصله به د عوام کاری الله پاک وایي، ان الحکم الا لله، فیصله نه ده منګر الله وایي زما کار ده. دوی وایي، ان الحکم الا لناس، حکم نه ده منګر د خلکو د کار ده. ولها رکنان، دغه کفري کلمې لره هم دوی دوه رکنه جوړ کړي دي. دا کافرانو خپلې کلمې له هم دوه رکنه جوړ کړي دي لکه زموږ د اسلام کلمه چې دوه رکنه لري الرکن الاول اول رکن چې د الحریت حریت حریت څه معنی د هر شي ازادي ده په خرڅلاو کې هم په نورو شانو کې هم د سود ازادي ده د پر چکلې جوړولو او پر هغه د روپۍ اخیستلو ازادي ده او پر شرابو خرڅولو باندې ازادي ده د کافرو د مسلمان په خپل منځ کې سکمه ناسته ده د دې ازادي ده د ښځو ازادي ده د هر شي ازادي ده والرکن ثاني دوم رکن سي د الاکثریت اکثریت ده اکثریت دې ته وایي چې که ډېرو خلکو یو شی د ناروا وبلی هغه به ناروا وي که ډېرو خلکو روا وبلی هغه به روا وي د مثال په طور لس دکانه جوړ دي اوو دکاندارانو وویل چې دلته دې دا پلانکی دکان نه وي نو بیا به نه وي ځکه چې دا کار بیا ناروا سو د درو دکاندارانو خولې ته به نه کتل کېږي او که چیرې هغه ډیر ول وی بیا به وی که ډیر ول نو بیا به نه وی هر شی بس که د ډیرو خوښ بلا هر ناروا را وثانی دوم قسم د نوی تواغیت چې د القومیت او قومیت ده قومیت دي توای چې ستا قوم که پر حق وي او که پر نه حق ته ملګرتیا کوي صرف د قومیت په خاطر وسالی سو دریم قسم د نوی تواغیت چې د الوطنیت و وطنیت ته وطنیت دي ته وایي چې ستا په وطن کې که کفري قانون وي او که اسلامي قانون وي ته یې دفاع کوې خالص د وطنیت په خاطر چې زما وطن دی لکه دا اوس چې جوړ دی نو د دغو دلایل هغه دي چې فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقا دغه دلایل دي د ده نو په طاغوت به کفر کوي نو اوس راسي ودي خبرې ته څه پنځه قسمه تواغیت هغه سو، درې قسمه تواغیت دغه سو، دا اته قسمه، نو ته هم په د اتو قسمو کي په یوه کي یې، سړی به اوس له دغو تواغیتو ځان پر څه طریقه باندي باسي؟ ځکه چي خامخا هر سړی په د اتو قسمو کي په یوه قسم کېده، د غی خو یو سړی نه ده، نو اوس د را ایستلو طریقه الله رب العالمین په قران کې را شوولې ده الله وای برعت کته له تاغوت څخه او کاو په ابراهیم علیه السلام سی روان ابراهیم علیه السلام څنګه کړي واغه ده صفت کفر به تاغوت صفت د کفر فتاغوت سره صفت تاغوت به سړی څنګه کفر کوي الاول په بلسان په زبه سره به کفر کوي قال ابراهيم عليه السلام وويل کفرنا بكم موږ په تاسو سره کافرانو یعنې ستاسو خبره نه منو کوم چې ستاسو د بتانو عبادت کوي دا پر ناحقه ده زموږ د الله عبادت حق ده ته به هم دغو اتو قسمه تواغیتو ته ووایه هر یوه ته چې دا تی کوم کار اخیستی ده دا کفر ده زموږ چې کوم الله څه ویل دی هغه حق دی د الله عبادت حق ده دا یوه وثاني دوم به په بالقلب په زړه سره کفر به تاغوت کوي قال ابراهيم عليه الصلاه والسلام ابراهيم عليه الصلاه والسلام وویل ان مشري براء بيزار منكم لتا سخ اي مشرکانو ومما او لغه سخ لغه سخ هم بيزار تعبدون ستاس عبادت کوي من دون الله بيل الله چې هغه ستاسو بتان دي و به دا ښکاره سوې د بیننا په مابین زموږ کې و بینکم په مابین ستاسو کې العداوة دشمني والبغضاء او بغض ابدا همیشه یعنې دی نه داسې خالي بیزاري مې په خوله ده بلکې په زړه کې مې هم در سره بغض ده او دا بغض مې یو کال نه ده نه دوه کاله ده نه شپږ میاشتې ده ابدا همیشه حتی تر هغه پورې تؤمنو چې ته ایمان راوړی بالله پر الله باندې وحده پر یو الله باندې چې پر یوه الله مې ایمان نه راوړی تر هغو به زموږ ستی بغز وي ښه اوس یې ستا په خوله سره کفر به تاغوت وکړي په زړه کې دې وکړي خلاص یې نه نه یې خلاص وتعلیس دریم به په بالجوارح په اندامو سره به کوي فقط کسر ابراهیم علیه السلام اسنام الکافرین ابراهیم علیه السلام بتان د کافرانو ورمات کړو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په بدر کې څومره غټ غټ مشرکان مردار کړو هغه هم یو قسم ته بتان د کفارو د دغو مصرانو یو قسم ته عبادت نه کول کېدی او دغه رنګه دا جهادونه چې فرض دي خو هم د دې خبرې دپاره دي چې دا شیان یې ختم سي نو چې دا کیسې ته او که څوک دا وایي چې هره زه دا دغونه کیسې وکړم کفر بتاغوت چې زه وکړم په دا درو شیانو سره بیا خو زما ځای ورک سو بیا به زه څه کوم نو دا خو اوله ورځ زه له منځه وړل کېږي نو الحمدلله دی دا عذر مې اوس نه ده پاتې د هیچا هم زموږ ستاسو په دور کې الحمدلله دی الله رب العالمین انعامونه را باندې وسو غټ انعام را باندې وسو اسلامي خلافت اعلان کړل سوی ده ولاړ دي چې هجرت دی وکړي کفر په درو شانو سره دی کفر بې تاغوت بیا وکړي تکلیفونه که لږو که ډېرو اخري خاتمه به څه وي الله تعالی وایي ولا تموتن الا وانتم مسلمون مه مرئ مګر په داسې حال کې مړه سئ چې مسلمانان یاست نو له اسلامه سړی ولاړ سي بس غټ مقصد پراسو د ټولې د زندګۍ مقصد دغه ده بس هغه پراسو چې هغه پراسو بس د ابد الابد دپاره بیا ستا دپاره اثراتونه دي اوس بل درس شروع سو د الولا والبرا الولا د یو چا د پار د الله لپاره له چا سره محبت والبرا د الله رب العالمین د رضا د پاره له چا څخه بیزاری دي ته الولا والبرا وای او دا فرض ده او په دې په باره کې سخت ډیر سرتونه او آیاتونه نازل سوي دي والناس خلق دي فی الولاء والبراء په دوستي کولو کې او په بیزاری کولو کې ثلاثه اقسام درې قسم دي الاول اول چې د من من څوک یستحق او حقدار دي الولاء تام د دوستي پر هم الانبیاء والمؤمنون الصادقون انبیاء علیه السلام د پر دوستي لایق دي او هغه مؤمنان صادقان قال الله تعالی الله پاک ویل دی انما بشک ولیکم دوست تاسو ته الله الله ده ورسوله رسول د الله ده والذین هغه کسان دي امنو چې دوی ایمان راوړی دی وقال الله تعالی الله پاک ویل دی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله یغ کسانو چې تاسو ایمان راوړی ده له الله څخه وبیریږئ وکونو مع الصادقین له رښتونو مؤمنانو سره اوسئ وسانی دوم کې دوم قسم سي دي من څوک یستحق اقدار دي البرای د بیزاری اتام د پر بیزاری چې پر برات جنې وکول سي هم الكفار دا کافران دي قال الله تعالی لا پاک ویل دي لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء ندی نسی مؤمن کافر په دوستی سره من دون المؤمنین بې له مؤمنه الله وایي مؤمن دې مؤمن په دوستي سره نسي مؤمن دې کافر په دوستي سره نه نسي که یو ځای تاسو ولیدل چې مؤمن را ولاړ سوی وای کافر یې په دوستي سره نیولی وای نو دا په خپل هم کافر ده دا مؤمن نه ده وثالث دریم من یستحق من وجه الولاء څوک حقدار دي له یوې وجې څخه د دوستۍ ومن وجه او له بلې وجې البرائې د بېزارۍ هم الفساق من المسلمين هغه فاسقان له مسلمانانو څخه دي یستحقون الولاء دوی حقدار دي په دوستی سره بما فغ عندهم چې له دوی سره د من الایمان له ایمانه د ایمان په قدر به له ده سره دوستی ساتي والبراء بزاری به ځینې کې بما فغ عندهم چې له دوی سره دي من الذنوب والعصیان د ګناه په قدر به له ده څخه برعت ساتي یعنې ترغه اوبه به ستا ورڅخه برات دي چې څه ټیم هغه ګناه پرې شو بیا به دې بیرته ورسره دوستي الولا دوستي چې مع الکفار سره له کافرانو علی القسمین پر دوه قسمه ده المکفره والمفسقه یوه مکفره ده په یوه سړی کافر کیږي په یوه والمفسقه په بله باندې سړی فاسق کیږي. المکفرا مکفره څه ده کرضاء بدینهم لکه رضا کیدل په دین د دوی ومحابتهم او محبت له دوی سره ومعاونتهم او کومک د دوی علی المسلمین پر مسلمانانو باندې د مسلمانانو په خلاف له دوی سره کومک کوي نو دغه په دې سړی کافر کیږي قال الله تعالی الله پاک ویل دي ولو کانو کچیر وای دا خلک یؤمنون د دې ایمان وای بلا پر الله باندې والنبي او پر نبی د الله باندې و ما هو پر هغه څه باندې ایمان وای انزل چې نازل کړل شوی دی الیه و دا نبی ته چې د الله قرآن ده ما تخذو ما اولیاء دوی به دا کافران په دوستي سره نه وای نیولي لیکن دا کم خلک چې نن کفار په دوستی سره نسی د کفارو سره ناستې ولاړې ده الله وایي د دغو ایمان نسته دا کافران دي وثاني دوم قسم چې ده د دوستۍ چې ده المفسقه هغه مفسقه ده که تعظیم بالالقاب لکه د دوی نوم په عزت اخستل لکه کرزی صاحب زرداری صاحب شیخ هیبت الله صاحب شیخ مولانا فضل الله صاحب په دې رقم ته د دې نوم اخستل قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیه السلام ویل دي لا تقولوا تاسو مه وایاست للمنافق منافق لره سید سردار فانه بشک ایکوک سیدغ منافق سیدکم سردار ستی فقد اسقطتم ربکم عز وجل نو په تحقیق سره تاسو خپه کوئ رب خپل ډیر لوی رب ده په دا خبره باندې ستای منافق ته سردار وایس په شو الفاظو یادوي رواه البخاري او دویم اسکنا معهم وسیدل له دوی سره د کفارو سره دغه مفسقه دوستي ده قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیه السلام ویل دي ان ازس یم بری ام بیزاره یم من کل مسلم له هر مسلمانه یقیم چې دی اوسي بین اظهر المشرکین په مابین د مشرکانو کې او بل المشابهات مع الكفار على ثلاثه اقسام مشابهات له کفار سره پر درې قسمه ده الاول چې من جنس العبادات له جنس د عباداتو څخه ده کلبس صلیب لکه لکه په غاړه کول د صلیب راټالول د صلیب وعيد ميلاد مسيح او هغه کفري د کفري ورځې سي او هغه د دوی چې کوم د ورځې د دوی د کفار عبادت کوي هغه ورځ زنوم چې شو کریسمس دا سمه د دې عبادت دی کوي هو کفر دا کفر ده قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیه السلام ویل دي ومن تشبه بقوم که چا یو رنګوالی وکړو له قومه سره فهو منهم هغه له هغوی څخه ده نو دوی په عبادت کې مشابهت ورسره کوي نو دی هم یو له دې کفارو شمار دی وثاني دویم قسم مشابهت له کفارو سره من جنس العادات له جنس د عاداتو لکه یو عادت ته کافر کول که قصاعت شعر وغیره لکه تړل د ویښتانو او دغه رنګه نور اوس دا کله وجه د محبت وي بیا خدا هم کفر ده ځکه چې له کافر سره دی محبت ده او کله وجه د جهلت وي فهو اسم بیا خو نو ګناه سو وثالث دریم قسم من جنس ذریات دا دریم قسم مشابهت چې ده دا له جنس د ذریاتو ده که استعمال اسلحتهم لکه د دوی اسلحه استعمالول لکه موږ وایو دا روسۍ ماشین ده یا دا چینایي کلاشنکوف ده وتداویهم یا دواګانې د دوی استعمالول لکه ګولۍ، شربتونه وغیره، فهو جائز، دا جائز ده. نو دا درس هم پر دا ځای باندې خلاص شو، سبا له خیره شروع کېږي الشرک واقسامه، دا بل درس شروع کېږي شرک دی او اقسام د دې دي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.